د زړه په خواله را ته نصیب کا ربط القلب نو اوس دعا کوي دعا د زړه د کلا کېدلو کچرتا سړی ته هدایت نصیب شي عقیده هم سم شي او عمل هم سم شي خو عقیده هم سم شي او عمل هم سم شي او خدای مکه استقامت ورته نصیب نشي نن چې کم دنو سم دی خو سبا روان دی نن مسلمان دی خو سبا بیلاری دی نو فائدہ یې ونکړلا فائدہ وال شي چې پاغه باندې کلکواله نصیب شي کار شي او هر څه حالات راشي خو سړی هغه پری نګدي تر مرګ پورې پاغي باندې دائم او همیشه پاتې شي نو دا سعادت ته او دا نیک بختیا ده دوی مناسبت داوم دی چې صورت کې د الله رب العزت نه د غختو چل خودو چې د الله رب العزت نه به غواړي څنګه په کومه طریقه به د الله نه غواړي نو یو دا الله صفاتونه وکا او دویم خپل عاجزی او وفاداری خپل عاجزی او وفاداری هغه مخه تکا او دریم بیا دا غین رستو خپل مقصد وړاندې کا کله چې سړی یو لوی دربار ته ورسی دانه چې سړی د بادشاہ دربار ته ورسید بادشاہ وته وی وای سپکار دی دې چې کم دینو ورته ضروري یاره بادشاہ سلامت یو پکا د غندلو ساګ می پکار دی حیا ته زمونږ د کوسې مخه ته ناله خراب ده کا باغې باندې دراله کول جوړ کو نو ډیره خبري نو دومره لوی ځای ته رسیدلې وو دا چې سوال والا بکارو چې نيستي غوسه شوی وي نو ته ډیر الله ته نږدې شوي چې کله دی دا الله رب العزت صفاتونه بیان کړل او خپل عاجزی دی بیان کړه او خپل عاجزی تذکرہ دی وکړه اوستا الله رب العزت ته نږدې شوي نو چې الله رب العزت ته نږدې شوي نو اوس دا سیسی سو غواړه چې هغه ستاله دنیا او آخرت له فائدہ مني دنیا او آخرت کې د له فائدہ درکې نو هغه صراط مستقیم نه استقامت او کلکواله دی نو مخکې د ایمان تذکره وا او وسو پاغه باندې د استقامت تذکره ده یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو صحابي تاسو کو یې د خدای رسوله زستانه تاسو کوما مال دا سي جواب راکا دا سي خبر راته وکا چې ستانه رستو ما زما بیا د تاسو ضرورت را نشي نبی علیہ السلام ورته فرمایي قل آمنت بالله ثم استقم بس دا وایا چې ایمان می په الله دی او بیا وته ټینګ شه کلک شه ثم استقم او دا الله رب العزت عبادت کوي دا الله غلامی کوي او حاجتونه صرف او صرف د الله تعالی نه غواړي د بل چانه نه غواړي نو ولدې په هدایت نه دسو دی ولې گمراه دی چې دا دومره د الله صفاتونه مني او عبادت د یو الله کوي او مدد د یو الله نه غواړي نو ولدې په هدایت نه دی نو څنګه وای چې اهدنا الله مونږ په لار روان کا او مونږ ته هدایت وکا دا خو لکه چې سړی په ثوابای کې ولاړی او چاته وي چې ثوابای ته کم لار تللی دا نو ده خو ثوابای ته رسیدل دي ثوابای ته لار غواړي نو دته خو هدایت ملاو شوی دی نو ده نور د څه شي هدایت غواړي چې وې اهدنا الله مون تعالی رخیا او الله رب العزت مون ته هدایت نصیب کا نو دې یو مطلب شيوخ دا ذکر کوي چې د هدایت درجه په حد ولاړ نه دي کسړی ته د هدایت چې کمدنو یو پونه معلومه شوی دا نو بل وو ته ملاو شي کبل ورته ملاو شي بل بشي کبلې نو بل بشي د هدایت سوال نه او د هدایت غوښتلو نه ایسو کوم په دنیا کې داسې نشته لري چې هغه د کمندونو د هدایت اجت ني هر چا ته چې کمندونو د هدایت ضرورت ته او د هدایت حاجت ته وتا که یو سړی کې انابتی نو الله به تعالی روخی که یو سړی ته لار معلوم شي وي نو الله رب العزت په ته استقامت نصیب کی او که استقامت چاته نصیب شي وي نو هغه ته د زړه په خواله نصیب شي د هدایت یو مرتبه نه ده د هدایت ډېری مرتبه دي چاته چې یو حاصلې نو د بل سوال کوي چې بل حاصلې د بل کوي دا چې په مخ کې باندې ځا دوی مطلب دا دی عالمان ته نه مړیږي نه ولا یخلقو بکثرت الرد او په ډیر وړولو راړولو باندې قران کریم زړیږي نه نو ارشدنا الى فهم القران درې مطلب دا ذکر کړي هدایت په معنا د ثبات راځي او په معنا د کلا کېدلو باندې راځي وهديناهما الصراط والمستقيم کلا کړه مې موسی عليه السلام او هارون عليه السلام په سملار او دې ته قریب دا مطلب هم دی چې دا امر چې دی نو دا د دوام د پاره دی چې هدایت چاته نصیبی او هغه بیا هم د هدایت سوال کوي نو د دې څه مطلب وي د دې دا مطلب نه وي چې ګینه مونږ ته دا هدایت را نه وکا خور دې دا مطلب وي چې مونږ په دې زوړ هدایت باندې همیشه وساته چې همیشه به موږ چې کم دنو پاتې شو او په دې باندې اصل مقصد چې کم دی نو هغه لکېدل او استقامت ته چې هغه در نه پاتې شي او بل څه بسې بیا روانې چې نظر باندې لالچ اثر کی او نظر باندې مصیبت اثر کی او هغه باندې دائم او همیشه پاتې شي او دو سيزونه بنده خرابوي یو شبهه او یو شهوت یو شبهات او بل شهوات د شبهات د وجنه شرکیات او بدعات راځي او د شهوات د وجنا نور ګناهونه چې کم دنو هغه راځي نو اهدنا مطلب مونږ په دې هدایت باندې همیشه پاتې کا چې هیڅ یو مرض هغه به مونږ باندې دا سرانی شي چې ګنی ته وای چې الله ته چې الله مونږ ته نه غلا روخایا چې مکه ته کومه تللی دا او مدینه ته کومه تللی دا یا اسلامي آباد تا دا لار مونږ ته وخایا دل د تنا د زمکه لار نه ده مراد بلکې دلته مانوي لار مراد ده الصراط المستقیم نه غلارا چې پاغي باندې سړی روان شي نو هغه الله تعالی ترسي او جنت ته پرسي پاغي الله ملاويږي او پاغي باندې جنت ملاويږي پاغي باندې سړی خپل منزل مقصود ترسي نو دا چې کوم دنو مراد د دل تر اغه ده خو ته شدا نوې چې الله مونږ ته لار وخایا وی الله مونږ ته لار وخایا او نیغا دویم پاری کی چوکونه ډیر نی چار چوک کې باندې غلطي کی چوس کم پارا ورشما چې او سړی نه غلار ورته وخای چې پلان کی لار باندې نه غزا نو چې هغه منځ کې به چوک راشي نو غریب و چوس په بخی تاویګم کو بغس پتاویګم نو بیا ورته لویه مسله شي ډوړه چوکو راغې نو په چوکونو کې سړی چې کمندونو غلطيږي نو چوک هغه بنده غلطی نو چې پاره کې چوکونه هم ني درې مدا دا چې هغه مخ په بر نه چې چړای وي پکې چې سړی له سار ابرغي کګاړې او موټر سایکل درنه وی خپل وباسي او که پیاده سړی رواني سړی ته سار اخیږي او بس سنکیږي هر وخت نو چې مخ په بر هم ني چړایان پکې نیوي او درې مدادا چې هغه منزل ته رسیدلی وي دا نوی چې منځ کې بګي پول غورځېدلې او منځ کې بګي کاند راغلی خړ راغلی او باران به دی غاړه ته وظیفه کوي بیا نه چې هغه مقصد ته رسیدلی وي منځ کې بګي انقطاع نوی راغلی کټ شوی په منس کې نوي سیده چې کمندونو مقصد ته څه شوی رسیدلی الله ته چې کمالار تللی دا او الله رب العزت خودلې دا مونږه ذکر کوو چې کمالار دا نو دا ټول صفاتونه باغې کېشته دي دا ټول صفاتونه دا باغی کی دي هغه کې چوکونه هم نشته دي چې ګینه حیران او پریشان بشي چیرې اوس دې زه څه چالو کوم اوس حیرانیږي او پریشان کیږي بنا پاغي کې موړونو هم نشته کاګه واګه هم نه ده بلکې سیدا الله ته تللی دا موړونه پکې نشته لري بلکې دا سیدا لا عوج له قیما او سالورم دائم کمال لے چې په نیمه کې ودی نو پری دی چې په دې باندې روانه نو مقصد ته باندې رسي په هر سخت کې باندې پکاريږي قبر کې ودی پکاريږي حشر کې ودی پکاريږي چې سوی جنت ته د نکړې نه نو پریګ دی وې نه دا ټول صفاتونه دا په دین اسلام کې موجودو او دلته د مراد دین اسلام دی دوی مدا دا چې دې ته مستقیم ځکه ویل دي مستقیم بالکل نیغ او برابر برابر لار لار بالکل برابر چې نه به کې افراط ته او نه به کې تفرید ته نور دینونو کې او نور ازمونو کې نور قوانینو کې افراط او تفریطی کلب کی زیاتوالی د حد زیات تیروتلی پکې یو سیز راوالا لکه پرس کا د خود حقونه دي نو زونو قومونو باغی کې ډېر افراد کړل دي ډېر افراد به کې کړل دي او هغه ډېر سر تخیجولې دي زونو د خزو په حقوقو کې ډېر تفرید کړل دي انتهایی تفرید کړل دي کمواله کړه دې چې هغه یې د زناورو په سب کې ودرولې دي اسلام هغه له حقونو ورکړي د انسانیت په نظر یو ته کتلی دي د خور د مور د خزي داغي په حیثیت ورته کتلی دي داغي احترام ویل دي او داغي حق خودل دي او داغي په نوم باندې صورت نازل کړل سورۃ النساء نو دا چې کمدنو صراط مستقیم دی دا الله رب العزت حق په ځای باندې راوړل د بنیانو حق هم په ځای باندې راوړل د پیغمبر حق پیژندل هغه د خدای توپ درجه ته هم نه رسول او د عام انسانانو په شان ته هم نه ګڼل چې ګینینو د عامو انسانانو په شان دی وګاڼي دا هغه خیال ساتل په صحیح طریقه چې کوم دا هغه حق دی نو المستقیم د افراد او د تفرید نه پاک لار پاغ لارم الله رب العزت مضبوط کا صحابه کرامو هغه و چې دعوت ورکاو نو دا به فرمایل الله تعالی سنا الیکم لنخرجکم من جور الادیان الباطله الى عدل الاسلام قران کریم کې صراط مستقیم سو خبرو ته ویلي دي یو صراط مستقیم دای د الله رب العزت عبادت ته ویلي دي صرف د الله غلامی کول صرف د الله عبادت کول دا چې کوم دنو نه غلار ده لکه سورته آل عمران آیت نمبر 51 یو پنځوستم نو دا عبادت د الله ته ویلي دا ګڼ آیاتونه دي دویم قران کریم ته نه غلار ویلي دي چې قران کریم نه غلار دا لکه سورته انعام د نبی علیہ الصلات والسلام په قدم قدم کې خودل هغه ته نه غلار وایلی دا سورۃ یاسین نو دا درې واړه چې کم دنو عبادت د الله قران کریم او د پیغمبر علی صلوات و سلام لار د دې ټول چې دا درې واړه یو ځای کې او کزان ځان لوي نو دین اسلام دې نه مراد دی قران صفی اسلام عبادت څه شی دی اسلام پیغمبر علیہ الصلات والسلام سو هغه سو اسلام نبی علیہ السلام اسلام خودل دی لکا سورت آل انعام سورت انعام آیت نمبر ایک سو اکاسٹھ ایک سو بہاسٹھ یوصل یو شپیتم یوصل دو شپیتم او درې شپیتم قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم ورته وای چې یقینا روان کړي ما رب په غلار باندې پس سم لارې روان کړي ما اسم لار څه ده دین اسلام ته ویل د نه غلار ملت ابراهیمی هغه صراط مستقیم دی هدانی ربی الی صراط هغه صراط مستقیم سره دینن قیام ملت ابراهیم بس ملت ابراهیم هغه صراط مستقیمو دستور د ابراهیم څه شو ناو ګورو سورته انعام کې لګ دا د ابراهیم دستور وکړه آیت نمبر 79 ست او نو یو کم اتیا یقینا موږ وزار یو بایکاټ هم نشلون هم نستاسو نه او دا هغه سره چې تاسو غلامی کوئ به دا الله نه کفرنا بكم تاسو نو منکار او کار شو زمونږ او تاسو منځ کې دښمنی او ترپ غنی همیشه تر دې چې ایمان راړی په الله باندې کی اوازه د ابراهیم سو دستور دین اسلام دا د ابراهیم علی السلام دستورو د نبی علی صلوات و سلام دستورو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین نو دین اسلام صرف مز نه دی دین اسلام چې دی نو دا صرف او صرف یو سوچ کم دنو ظاهری اغا ظاهری تعظیمات او ظاهری او سو خبرې نه دي نن چې دی نن د اسلام حقیقت خلق بدلی د اسلام حقیقت هغه خلق بدلی په ټي وي کې براشي اسلام کیا ہے انو جواب بووي اسلام نماز پڑھنا زکات دینا روز رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا بس دا اسلام نو ورپسې به بانګ ویل شي انو کاکاګان به دکانونه سکی بند کی ټوپای به سکی په سر کې نو جمعه تباراشی نو آیات پراشی نماز پڑھا کرو زکات دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کیا کرو انو موز لا واسه کمندونو خلک لاړ شي نو سجدي به وکي کاته وبره بشي نو چې را بشي نو بیا به ډرامه شروع شي دې څه مطلب دی دا کيو مونږ اسلام نه نور چې سکه نه غستار امي توپ چې سکه نه خو خریدا کومه کې د فلم ګوره خرسته ته فلم ګوره چې سکه را کوا په دک اسلام دا دا دا طریقې سره په ذهنونو کې دا چی بس پلان کې د پلان کې دور خسر پینځه وخت مونږ کې او نور مړه غټ کاروبار پلان کې کار چکی خیر اخو د سړی خپل عمل لګا نه خو لکه موس په پابندای سره کوي نو ولې دا نور زندگی د اسلام نه یار وي اصلا پنن وخت کې دالوی مصیبت ته چې مسلمان د اسلام د حقیقت نه نه خبر مسلمان د اسلام د حقیقت نه نه ده خبر او غیر قومونه دو خبرې کوي یو دا کار کوي یو د پیرانو او د زنو مولانو په لهجه دا کار کوي دا غیم تربیت داسې شوی چې اسلام روحانیات دي اسلام صرف سدي روحانيات یعنی د روح اسلام او نور د دې د معاشري سره او گاډو سره او تانی او تحصیل او هسپتال او ډایرکټری او ډاکټری او انجنیری او دې سيزونو سره او سیاست او پارلیمنت او دې سره د اسلام کار نشته اسلام ګډ ازاله دغ کې سره کار دی روحانيات دي او نور چې کمونه د اسلام د دې سره کار نشته اسلام بس خپل ځان لا غټ کې بهتري طریقې سره بس نه پلا چاملا استفا واپس دا روحانيات دا خبره کوي چې بس دا روحانيات دي دویم طریقې سره غیر قومونه دا کار کوي چې اسلام چې دی اسلام نو دا د آخرت د ګټلو ځای دی لکه دا سه عمل کول چې آخرت په پسی شي وګټي البته دنیا نه دله بس خپل لاس پسکه فزای دا ګوره د مولا د خلینو دا وځي دا انګريز نه راځي چې هغه موږ ته دا خبرې کوي دا انګريزان نه راځي دا يهوديان نه راځي دا زمونږ د انګريزي تعلیم دا اثر دی چې دا په مولاو مو کو په پیریم سکو په مولا باندې دا اثر کو په پیریم کو مولا وي بغیر د سکول کېږي نه وي قران کې وکي دا شوی نو چا چې کوم دنو دا د نبی علی السلام کوم کالج کې سبق ویلو هغه خبره ده دا غي د وجنه داو شو چې وي خامخ اجي دنیا لم څه کول غواړي مطلب د اسلام په دنیا کې صبرخه نشته د اسلام چې کوم دنو په دنیا کې څه حیثیت نشته لري چې اسلام درته د دنیا د ترقې څخه پیغام درکې دا خبره چې کوم درو غلطه وا صحیح نه وا دا خبره غلطه وا الصراط المستقیم دی ته وی دا خو بیا د الله رب العزت ناقص تربیت شي چې صرف روحانیت خي او بدن نه خي دا د الله لار خو بیا ناقص شي دا الله رب العزت دا لار چې دا دا خو بیا ناقص شي چې دا چې کمندونو صرف آخرت خي او دنیا نه خي دا الله رب العزت لار کامل ده الیوم اکملت لکم دینکم بالکل کامل ده نو چې کامل ده نو هم به کې روحي هم به کې سوي بدن اوم به کی آخرت یو اوم به کی دنیا وی د دواړو د طرقای دا غیر لار بدل درکې اې دین الصراط المستقیم صرف دا نه نه ګرینو چې آخرت خی او سن خی دنیا نه خی او روحانیت خی او بیا چې کمندونو سن خی بدن نه خی نه هغه لار راته وخیا چې هغه د سوالا استقامت والا اذن الصراط المستقیم او خیا الله رب العزت تمنتا المستقیم هغه لار چې هغه چې کوم دنو د استقامت والا لار چې هغه کې استقامت پکاريږي الاستقامت خیر من الف کرامتن هغه په استقامت باندې ګټل کیږي